نو د اکتالیس او د بیالیس دا منځ کې دی فان جاءوکه دغه ځای دی که نه فان مسله وه د یهودو یهود د خیبر یهودو هغوی کې یو سړی او ښځې زنا وکړه چې زنا وکړه منځ کې دوی پکې پیسې وخوړلې چې پیسې پکې وخوړې په ده باندې حکم نشو کولی چې دا مونږ رجم کو دا سړی او ښځه وایي زه هلکه دا خبره پیغمبر علیه السلام ته یوسئ که هغوی درته لږه اسانه غوندې مسله وکړه نو ویې منې او که نه اسانه درته ونه کړه نو ځان ترې وساتئ دوی رالل رسول الله صلی وسلم ته چې رالل نو الله دا یاد نازل کو چې دا یهود تا ته راځي ستا خوښه که دوی له فیصله کې وکه که فیصله نه کې مه کوه فان جاءوکا کشر دا یهود رال تا تا فان جاءوکا کدا یهود رال تا تا د فیصله د پاره نو فحکم بینهم تفیصلو کا پمنز د دوی کې او اعرض یا مخ وګرځوه عنهم د دوی نه که دا خلک فیصلې لراله چې حضرت ته زمونږ فیصله وکړه نو فحکم ته فیصله وکړه بینهم په منځ د دوی کې او اعرض عنهم یا ته مخ وګرځوه د دوی نه مسله څنګه ده غیر مسلم د وطن غیر مسلم خلک دي زمون قاضي صاحب ته رالل زمونږ عدالت ته رالل چې زمونږ دا فیصله وکړي زمونږ عدالت به د دوی فیصله کوي که نه به کوي ځینې خلک وایي زمونږ عدالت ته اختیار دی چې که فیصله د دوی کوي ودی کی که فیصله نه کوي نه دی کوي ځکه چې الله خپل پیغمبر ته وایي چې دا کافر تا ته رالل دا یهود تا ته رالل که دې خوښی دوی له فیصله وکړه او که دې خوښی مخته وګرځوه هغه دې رالل زمونږ د دې درې واړو امامانو او د عامو صحابو مسلک دا دی چې نه چې کافر تا ته رالل زمونږ عدالت ته زمونږ قاضي صاحب ته چې مونږ له فیصله وکړه زمونږ په قاضي باندې دا لازم دی او واجب دی چې د دوی فیصله به کوي ا فیصله به د شریعت مطابق کوي دا اختیار ولا نشته چې که فیصله کوي او دی کوي او که نه کوي نه دی کوي نو بیا سوال دا دی چې دی آیات سره څه کوي دلته خدا دی چې پیغمبر ته دغه د اختیار دی که فیصله کوي وکړه که نه کوي مه کوه د هغې جواب دا دی یو دی د وطن کافران چې هغې ته زمیان وی یو دی کا هغه کافران چې هغه زمونږ د وطن نی د بل وطن نه راشي د وطن د کافرو په مسله کې دا دی چې موږ باندې دا لازم دی چې د دوی فیصله به کوو یو دا دی چې حربیان کافر راشي اوس مثلا د هندوستان نه دوه کسه راشي او لانجه هم هلته شوې ده او زمونږ عدالت ته وایي چې دا فیصله راله وکړه زمونږ د عدالت, عدالت خوښه کوله کوي او دې کوي که نه کوي نه دی کوي دلته خو ریاضه دا خلک د کوم ځای نه راغلي د خیبر نه راغلي او خیبر خو په دغه وخت اسلامي ملک هغه نو خ و ان تعرض او کچری تا مخ وګرځو عنهم د دوی نه نو پروا یې مه کوه چې ها موږ تاله فیصله راوړې وه او تا زموږ فیصله ونه کړه فلن یدروکه هېڅکله به هغوی ضرر ونه رسوي تا ته شیئه داسې شي که فیصله وله کې فیصله وکړه که فیصله وله نه کې مخ دې ګرځې مخ دې وګرځوه تاله اختیار دی خو دا دی که فیصله کې نو ګورې د شریعت مطابق وکې و ان حکمت او که چېرې تا فیصله کوله فحکم نو ته فیصله وکړه بینهم په منځ د دوی کې بالقسط په عدل او په انصاف هلکه دا مسله د فیصلې سړی چې کوي نو فیصله کول نه دي پکار او که کوئ نو بیا د شریعت مطابق کوئ زمونږ یو ملګری دی هغه وایي زه فیصلې مونږ نه کوو صلح کوو ټیک ده چې صلح کوی بیا صحیح ده چې د جانبینو پکې رضای او د شریعت خلاف نی بیا صحیح ده و ان حکمتا کشرتا فیصله کوله فحکم ته فیصله وکړه بینهم په منځ د دوی کې بالعدل په عدل او په انصاف ان الله یقینا الله یحب المقسطین هغه محبت کوي د انصاف کوونکو سره وکیف یحکمونک استفهام د تعجب د پاره دی وکیف یحکمونک او څنګه به دوی فیصله وکړي پتا وکیف یحک هلکه په تورات کې دا مسله واضحه ده چې شادي شده سړی او شادي شده ښځه چې زنا وکړي د هغوی دپاره رژم دی نو دا مسله خو په هغوی کې واضحه ده نو بیا دا فیصله تاله ولې راوړي وکیف یحکمونک او څنګه به دوی فیصله کوونکي ومني تا وعندهم التورات او حال دا دی چې دوی سره تورات دی او فیها په دغه تورات کې حکم الله د الله فیصله ده د الله فیصله پکې شته نو چې تورات نه مني نو تا به بیا څنګه ومني خو معلومیږي دا د دوی د الله رضا نه ده داسې د خپل ځان دپاره سهولت دی ثم یتولون بیا دوی ګرځي من بعد ذالک پس د دینه وما اولئک او نه دي دغه خلک بالمؤمنین ایمان راوړونکي د دا خلکو ایمان نشته ایمان نه راوړي بیا دی انا انزلنا انا انزلنا التورات یقینا مونږ را لیږلی دی تورات تورات هم څه معمولي کتاب نه دی یقینا موږ را لیږلی دی تورات فیها چې په دغه تورات کې هدن هدایت دی هدن هغې کې هدایت دی و نورن او په هغې کې رڼا ده د دین د دین احکام پکې بیانیږي یحکم بها فیصله کوي په دې تورات باندې النبیون پیغمبران د بنی اسرائیلو چې څومره پیغمبران راغلی دي هغه ټول چې فیصله کوي په دې تورات کوي یحکمو فیصله کوي بها په دغې تورات باندې النبیون پیغمبران مزری استاد خو عجیبه خبره کوي وی فیصله کوي په دې باندې پیغمبران کم پیغمبران د موسی علیه السلام نه راوالی راځی راځی تر د رسول الله پورې ورې د دغه یهودو چې دا زینه کړې وه د دې باره کې هم چې فیصله رسول الله وکړه نو په تورات یې وکړه ویې لکه ستاسو تورات کې څه مسله ده چې هغه یې وکته نو هغې کې رجم و الذین هغه پیغمبران اسلمو چې هغوی خپل ځان تابع کړی د الله د دین دا انبیا په دغه تورات باندې فیصلې کوي د چا دپاره کوي للذین دپاره د هغه خلکو هادو چې هغه یهود دي د یهودو فیصلې انبیا هغه په دې تورات کوي فیصله پې څوک کوي پیغمبران والربانیون او د الله والا خلک په بني اسرائیلو کې چې څومره بزرګان او اکابر دي هغوی هم فیصلې په تورات کوي والاحبار او عالمان والاحبار علما احبار جمع د حبر ده حبر عالم ته وایي علما چې فیصلې کوي هغه هم په تورات کوي حبر یو ځای کې به د تراشي ښایست ته وایي زینت ته واقعي چې یو عالم عالم وي دا لاکې ښایست په ده باندې راځي دا کوز وګورئ دا بېکاره علاقې خو چې په هغې کې ښه عالم پیدا شوی دی هغه علاقه پې دغه شوې ده ښایسته شوې ده دا پیغمبران دا الله والا خلق دا علما دوی فیصلې کوي د یهودو دپاره په تورات ولې بما استحفظو دا بې سببیه ده په سبب د هغې چې د دوی نه طلب د حفاظت شوی دی بما استحفظو په سبب د هغې چې د دوی نه طلب شوی دی د حفاظت من کتاب الله د الله د کتاب وی فیصلې پې ځکه کوي چې الله تعالی په دې پیغمبرانو په دې علماو په دې بزرګانو باندې دا ذمواري اچولې ده چې تاسو به د تورات حفاظت کوئ او د تورات حفاظت هم دا دی چې ځان پې پوی کا فیصلې پې وکړه ګورې دا یو قرآن مجید دی چې الله تعالی د دې حفاظت چاته ذمواري نه ده واله کړې الله وی ما رالیږلی دی زه حفاظت کوم وکانو علیه او دوی علیه په دې باندې شهدا نګران په دغه تورات په دغه کتاب باندې دوی سو نګرانو د دې وجې نه فلا تخشو الناس چې فیصلې کوئ که نه نو فلا تخشو الناس تاسو مه یریږئ د خلکو نه واخشون زما نه ویریږئ چې د الله تعالی په کتاب باندې خو فیصلې شروع کړئ که نه ډېرې مسلې به درته جوړیږي ډېرې او ډېر ستاسو به خلاف کیږي خو یریږئ به نه ولا تشترو تاسو مالی بی آیاتی په آیاتونو زما سمنن قلیلا عوض لګ اسلامی ملکونو کې اکثر دی وی د قرآن نظام مراولی په قرآن فیصله مکوی او تاسو له مونږه داسې داسې امداد به دله درکو هغه امداد ته مونږ غاړه ایښې ده او په قرآن فیصلې پاتې شوې ولا تشترو تاسو مالی بی آیاتی پا آیاتونو زما سمنن عوض قلیلا لگ ومن لم یحکم چا چه فیصله و نکړه بما انزل الله پاغه کتاب چه الله را لګلی دی الله بر چا چه فیصله و نکړه په هغه کتاب چه الله را لګلی دی نو فاولائک دغه خلق چی دی هم الکافرون او ماغوی کافران دی وګورئ دا علي چې د الله په کتاب باندې فیصلې ته سپک ګوري ښه نو چې د الله کتاب د دې سپکو قتل بیا کافر شوي وکتبنا علیهم او منګه فرض کړي په دوی باندې وکتبنا منګ فرض کړي علیهم په دې یهودو باندې فیها په دې تورات کې دا خبره مې په فرض کړې وه چې ان النفس چې بېشکه یو بني آدم چې دا قاتلی دا به قتلولی شي بن نفس په بدل د بل نفس کې یو بنیادم ولګېده بل بنیادم یې قصدا مړ کو نو دا نفس چې دی ان النفس چې بېشکه نفس او بنیادم چې کم قاتل دی دا به قتلولی شي بن نفس په بدل د نفس کې یو بنیادم بل بنیادم قتل کو دی به قتلولی شي والعین سترګه به ایستلی شي بالعین په بدل د سترګې کې یو سړی راغی تانې سترګه وویسته عمدن قصدن ستا سترګه به دغه کیږي ایستلی کیږي والانفه پوزه به پرې کولی شي بل انفی په بدل د پوزې کې ته پاسې د د بل سړي پوزه د قصدان پرې کړه تانه به هم پرې کولی شي والاذونه غوږ به کټ کولی شي بالاذنې په بدل د غوږ کې یو سړي نه تا غوږ کټ کو قصدن تانه به چې دی نو هغه کټ کی وسنه او غاښ به ایستلی کیږي بسنې په بدل د غاښ کې یو سړي قصدن د نغاښو ویستو چې غاښ وویسته ته به چې دی پاسې د هغه نه به غاښ وباسې والجروح او زخمونه چې دي قصاص هغه به بدل په بدلی برابر په برابر به والجروح زخمونه چې دي قصاص هغه به برابر په برابري که یو سړی ته زخمی کړې نو مقونه به ته زخمی کې تاسو هدایه کې ویلی دي چې زخمونو کې به قصاص وي خو الې چې ګورې په کومو زخمونو کې دغه وي مماثلت او برابروالی راتلی شي او که په کومو زخمونو کې مماثلت او برابروالی نشي راتلی هغې کې بیا قصاص نشته مثلا یو سړی دی تانې په دقه ځای کې لاس پرې کړ قصدن په دې مړوند کې په دې دغه کې سنګل کې تانه به دغه ځای کې پرې شي قصاص راتلی یو سړي دنه دې ځای کې لاس پرې کړ دې پاس اوږه کې دنه به دغه ځای کې پرې شي یو سړي دنه دې بند کې ګوته پرې کړه دنه به دغه ځای کې پرې شي خو که یو زخم داسې زخم وي چې په هغې کې مماثلت نه کیږي نو هغې کې بیا تاوان شته قصاص نشته یو سړي دله قصدن چې داسې یې کړه او ټنګ یې په دا سترګه درکړو نیم نظر دې پکې لاړو اوس ته دلته قصاص نشي اخیستی ولې که ته ټنګ ورکې امیدګله نو ستا زمانه ته څه دی چې ته به نیم نظر دغه شي هسې نه چې ته ټول نظر لاړ نه شي نو والجروح زخمونه چې د قصاص هغه به سوي برابر په برابري فمن تصدق به چا چې خیرات وکړو په د خپل قصاص په خپل بدل فمن تصدق چا چې خیرات وکړو به په دغه قصاص هلکه ستا حق د قصاص په یو سړي راغی خو تا ورته معافي وکړه چې زه د الله دپاره مې معاف کړې یو سړي دله پلار ووچو ستا پې قصاص راغلی دی تا معاف که یو سړي دله قصدن ګوته پرې کړه تا معاف که یو سړي دنه لاس پرې که تا معاف که فهو نو دا معاف کول چې دي کفارتون له دا به کفارۍ د ګناهونو د ده دا د الله د کتاب فیصله ده ومن لم یحکم بما انزل الله او چا چې فیصله و نکړه په هغه کتاب چې الله را لیږلی دی فاولئک نو دغه خلک چې دي هم الظالمون هغه ظالمان دي د الله د کتاب مسله څه ده چې نفس به قتلیږي په مقابله د بل نفس کې ته ورسره ټوپک ټوپک کیږي چې نه دا ظلم دی سترګه به استلی کیږي په مقابله د سترګه کې ته نه پوزه به د پوزې مقابله کې پرې کیږي ته نه نو دا خو ظلم دی وقفینا او موږ راوستل علی آثارهم په نقش قدم د دغه پیغمبرانو د موسی علیه السلام نه راځی راځی تر د دې پورې چې د عیسی علیه السلام زمانه رانږدې شي وقفینا او مونږ رستو راوس علی آثارهم په نقش قدم د دغه پیغمبرانو څوک مې راوس بی عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام چې هغه زوی د بیبي مریم یو حضرت عیسی علیه السلام چې راغی نو ده به څه بیان کو مصدقا په داسې حال کې چې دی تصدیق کوونکی لما د هغه کتاب بین یدیه چې هغه د ده نه مخکې و د عیسی علیه السلام نه چې مخکې د الله کم کتاب و عیسی علیه السلام د دغه کتاب تصدیق کوونکی و هلکه هغه مخکې کم کتاب و من التورات چې هغه تورات دی و آتیناه الانجیل او منګه ورکه هغه ته انجیل عیسی علیه السلام ته چې الله کم کتاب ورکړی و د هغې نامه وه انجیل فیه په دغه کتاب کې هدن هدایت د دین و نور او رڼا و د احکامو و مصدقا او دا انجیل دی تصدیق کوونکی علما د هغې بین یدیه چې مخکې و د دنه هلکه د انجیل نه مخکې څه شی و من التورات چې هغه تورات دی عیسی علیه السلام هم د تورات تصدیق کوونکی و انجیل هم د تورات تصدیق کوونکی و وهدن او دا لاره ښودونکی و موعظتا او دا نصیحت للمتقین دپاره د متقیانو وګورئ چې تورات راغی په هغې کې هم حکم دا دی چې فیصلې د الله په کتاب کوي انجیل چې راغی په دې کې هم دا حکم راغی چې فیصلې د الله په کتاب کوي مسله راله له خیره سې ګپ لګو مولیان به سیاست کی سالی که نه بالی زمونږ ساده خلک وایي مولا له څه پکارو چې دغه کیالي نو دا بل ټیپرخور له څه پکارو چې په دغه کې هلکه سیاست څه ته وایي دا نظام راوستل په ملک کې نو په اصل کې د قرآن اصلي بنیادي شی څه دی فیصلې چې دا نور قانون د دغه نه لرې شي عدالتونو نه او دا قانون راوستي شي او دا به کله راځي چې ته خو دغه وغواړې که نه حکومت وغواړې او چې ته نه کوټ کې دغه ناست لکه زمونږ په شان یریږې چې نه نو د دنیا کې به نظام څنګه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 خپل رحم په مونږ باندې وکړي رب ته زمونږ د تمامو حالاتو اصلاح وکړي عقیده زمونږ رب درسته کړي اعمال زمونږ درست کړي معاملات رب زمونږ درست کړي اخلاق زمونږ درست کړي تعلقات رب زمونږ درست کړي خدای خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل لوی کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوک پیغمبر علیه السلام په حدیث را تصیب پوی نصیب وګرځي ربه د قران او د حدیثو پوهه راته راکړې د دې خیر او برکت مونږ له دنیا اخرت کې راته راکړې خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي اخرت کې هم الله اجر ورکړي ربه دا هر یو قدم وله سره زموږ نه په تله د نیکۍ کړي خدای سره زمونږ نه په خپلو بچو باندې خوشحاله کې په خپلو کورنو باندې خوشحاله کې په حلال کاروبار کې ورته ربه ته خیر ورکې برکت ورته واچې د زړه سکون اطمینان سره زمونږ نه نصیب وګرځې د هر قسم پریشانو حادثو نه ربه سره زمونږ نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اسلام څونه بیماران دي ربه ته ورته شفا کامله ورکې ربه ته ورته شفا کامله ورکې خاص کر ملګري بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د دې بازار خلکو دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی علی خیر